چې کوم ځای کې د تقدیم د خبر سره واجب دی په هر هغه ترکیب کې تقدیم د خبر واجب دی یو ځای چې خبر په تقدیم سره مصحح وي د ابتدایت د مبتدا نوی مصحح ابتدایت د مبتدا لره علاوه د تقدیم د خبر نه چې خبر په تقدیم سره مصحح وي د ابتدایت د مبتدا او نوی چې کم دینو مصحح د مبتدا د پاره علاوه د تقدیم د خبر نه لکه فد دار رجلن فد دار رجلن اوس چې دا خبر مقدم نشي نو ابتدایت د رجلن نه صحیح کیږي ځکه رجل نکره صدا محضه ده مبتدا واقع کېدلې نشي خو چې فیدار مقدم شي تخصیص په بګس کې راولي نو د تقدیم سره بعد د ابتدا مبتدا ابتدایت شي صحیح شي کردن علاوه ولا بل مصحح وو لکا رجل عالم فی الدار صفت ته کنه فی الدار رجل عالم نو بیا تقدیم چې کمندنو واجب نه دی بیا تقدیم څه نه دی واجب نه دی ځکه چې ضروری خبره خو نه ده چې تقدیم د خبرو شنو دا به مبتدا شي بغیر د تقدیم د خبرو مبتدا کېدل شي چې هغه صفت ده کنه دا یو موضوع ده په دې اولنی شعر کې دې ته اشاره ده ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر او مثل دې ترکیب چې لکه عندي وطر دې او عندي درهم دې ولي وطر دې ملتزم فيه تقدم الخبر لازم ګڼل شوی دی په دې کې چې کمندونو تقدم د خبرو دلته اوس کدا ته مخکې کې رجلون فدار کې دې چې سوکو چې رجلون موصوف ته او فدار څه دی صفت نو د مبتدا د خبر به التباس راشي د نعت سره کنه د خبر به التباس راشي چا سره او چرا مقدمه کې نو اوس راتللې نشي ځکه تقدیم د صفت په موصوف راتللې نشي کذا اذا عاد عليه مزمر مما به عنه مبين يخبروا او دوی موضع ذکر کړي چاہی کې تقدیم دو خبر واجب دی دا خبر د هر هغه مبتدا دی چې په جانب د مبتدا کې ضمیر وي او راجی وي متعلق د خبر ته راجی وي متعلق د چاته خبر ته په جانب د مبتدا کې سي ضمیر وي او راجی وي چاته متعلق د خبر ته لکه فی الدار صاحبها دې کنه فداري فداري خبر مقدم دی صاحبها مبتدا صدا مؤخره ده دا صاحبها دا ها ضمیر چې دی دا راځي د دار ته دا دار متعلق د خبر دی تعلق د جزء او د کل دی تعلق د چای دی فداري کل خبر دی کنه سره د متعلق فلنا ثبت یا ثبتت کنه هغه سره چې کمندونو تعلق دی اوس کول خبر دی او د ادار څه دی جز دی هر کنه د ادار څه دی جز دی نو د جز د خبر د ضمیر څه دی راځي دی ونه شو صحیح شي کنه فی الدار صاحبها دا به څه شي ترکیب به صحیح شي نو دا غځای کې تقدیم د خبر څه دی واجب دی لړن په هر هغه د هر هغه خبر تقدیم واجب دی چې په جانب د مبتدا کې ضمیر وي او راجی وی جانب راجی وی متعلق د چاته خبر تا دلته ناظم صاحب چې ذکر کړی نو دا خو نظم دی دی ټول خبره تا ته نشي کولای لګه کنه دی بخامخه د نظم لمن لګسي تنګي ډیر پاکه ویل نشي دی صرف دا وي چې مبتدا کې ضمیر یو خبر تراجي نو فد دار خو خبر نه دی دار خو خبر نه دی خبره باندې پوه شوې کنه فضا اذا عاد عليه مزمرو مما به عنه مبين يخبروا د قرانګي چې کله راځي وي د تا ضمیر د تکنه عليه خبر ته ویلې دي نو خبر معنا متعلق او جز د چاته خبر مما ظهر غز مبتدا نا به عنه چې بده سره د دې خبر د دې مبتدا نا مبینا په داسې حال کې په حال کون د خبر کې چې د بیانون کې او دغه ضمیر لرا دغه ضمیر بیانون کې څوک دی دا خبر دی لکه او صاحبها پتا سه نه لګي چې څوک ور فدار ني نو دا د دار چې کمونو بیان څه کو او کدا غي ضمیر بیان څوک کوي مبینن په حال کون د خبر کې چې د بیانون کې وی دغه ضمیر لرا قران مجید کې هم شته لکه ام علی قلوبهم اب علی قلوب اقفالها اقفالها مبتدا مخرد علی قلوب خبر ته قدم چې هغه په داسې معنا باندې مشتمل و چې دا غي معنی چې کم دال لین او غي واجب صدارت کلام اوس خبر دغه شان دی چې خبر په داسې معنا باندې مشتمل چې د دې معنی کم دال له لفظ دی دا غي د بار صدر د چا واجب دی کلام فرنٹ سیټ کې ډیر زیات خوشاله دي انو بس دیو بیا څه کوي را مخ کې کوي لکه اين زیدون نو اين چې کمونه څه شي دي استفهام نه کنه متضمن دی باندې ځانو ظرف ته او خبر مقدم دی زیدون مبتدا څه ده او خبر د قرانګي واجب دي چې کمندونو تقدیم د خبر په هغه وخت کې چې استوجب التصدیرا چې کله د واجب غني صدارت لرا ک اين من علمته نصيرا اینا خبر مقدم من علمته نصير مبتدا صدا مؤخرا من موصول علمته چې کمونو سیلا ده اینا سو شو هغه سړی چې تا معلوم کړو هغه لره مددگار چې تو هغه مددگار دی هغه سو شو سلورم موضوع وخبر المحصور قدم ابدا كما لنا الا اتباع احمد وخبر المحصور قدم ابدا مخکې دا ویلو چې کله چې کم دنو دا مبتدا منحصری بچا کې خبر کې نو هغه ځای کې د مبتدا تقدیم سو واجب اوس عکس چې کله خبر منحصری بچا کې مبتدا کې دا غزای کې بیا تقدیم د خبر سره واجب یعنی بیا براشي انقلاب د حصر مطلوبه لکه انما قائم زید استاو دا قیام غرض دی چې دا قیام منحصر دی بچا کی زید کی متجاوز نه د زید نه عمر بکر تا تب او دا قیام څه کوي مقدم کوي دا قائمون بس کوي مقدم کوي کدا ته مؤخر کی بیا به زید منحصر شي بچا کی قیام کی متجاوز بنشي قعود تا پونه شو جوړي کاغه بیا په انما سره وی کپ ما او په الا سره مثال ذکر کوي لکه ما لنا الا اتباع احمد نشته موږ لره علاوه ر تابعدارای د چانه نبی علیہ السلام نه د نبی علیہ السلام په تابعدارای کې او په طریقو کې د دواړو جانو کامیابی یقین او په غیرو طریقو کې د ناکامۍ یقین زمونږ لونو کې شي راشي دا ټول مهنت د دې لپاره کیږي مستقل مهنت ضرورت دی د باربای سه ما لنا الا اتباع احمد لنا څه شی دی خبر مقدم او اتباع احمد مبتدا سره او اخر ده یعنی موږ له کامیابی لار علاوه د تابعداري د چا نشته دا نه چې په تابعدارۍ د نبی له سلام کې علاوه د کامیابی نه شي نشته دا مطلب خو نه دی کنه کدا الټا کوي بیا به بل شانتی راځي په نو شو جوړه وخبر المحصور قدم ابدا او کم خبر چې محصور شوی په مبتدا کې د را مخ کې کا همیشه قدم ابدا د مخ کې غنا همیشه لکه مثال ما لنا الا اتباع احمد لکه نشته موږ لرا علاوه د تابعدارای د نبی علی السلام نه صبر الله وحسب ما یولم جای